عزیزان ستاسو په مخ کې مې د قران عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي الله فرمایي او ما يعلم جنود ربک الا هو د پرشتو په باره کې الله فرمایي چې دا دومره لشکر دی په دې یو الله خبر دی بیا د سنن کبرا حدیث دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي سمو باسماء الانبیاء تاسو چې کله پر ځانو یا پر بچانو نمونه یږدئ د انبیاو نمونه یږدئ ولا تسمو باسماء الملائکه د فرشتو نمونه به پر ځان باندې نه یږدئ یعنی سړی راولار سي پر ځان باندې جبرائیل او میکائیل او اسرافیل او پلانې پلانې نم کښې دي د الله رسول منع کړی ده دا نمونه پر ځان مېږدئ د انبیاو نمونه پر ځان ایښوولی سي آدم علیه السلام وسلام دی نمی ایښوولی سي ابراهیم علیه السلام وسلام دی موسی علیه السلام وسلام دی عیسی علیه السلام خود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نمونه د الله رسول فرمای پر ځانو او پر بچانو ایښوولی سي شیر دی د پرشتو نمونه چې دی هغه پر ځانو او دغه پر اولاد پر بچانو باندې ایږدی ما عاجزان د الله رب العزت خو ډېر لوی خدای دی والله ما او تا د الله رب العزت لوی نه ده چې کوم د الله رب العزت ذات څونه دی د علی په سیونه سي تر یا پرې چې د الله ذات څونه دی د یا هغه کربم یې سنه ده کربم هم نه ده د خلی الفاظ نور توري نه لرم ما او تا یا هغه سم درو سم معلومه کړی نه دا په خبر نه تاسو یقین وکړئ الله دومره عظیم ذات دی مقصد د ابن کثیر یو کتاب دی هغه لیکلی دی چې د الله رب العزت پر مخلوق لیکلی دی په خدای قسم چې د الله پر لوی راتلمه د ازما به ګوتې کپېدلې چې تاسو والله دا سبحان الله خوند را کوي مال یا الله څون عظیم ذات دی نو سبحان الله هم حق دی الحمدلله هم حق دی الله اکبر هم حق پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چا پښتنه جنې وکړه چې یا رسول الله ایمان څه ته ویل کیږي د الله رسول ورته و فرمایل پر الله ایمان راوړل پر انبیاو ایمان راوړل پر پرشتو ایمان راوړل دا ضروری ده دا لازمي ده بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای پرشتي الله رب العزت د نور څخه پیدا کړی دي نور او جنات چې کوم دي د الله رسول فرمای دا د ور لمبه نه ده لاندې جړه لمبه یې لوړ بیا شنه لمبه یې خاص دا د لوړ د ور د لمبې د داسې جنات چې دی هغه پیدا کړی دي آدم علی صلوات و سلام دا الله رب العزت د خاور څخه پیدا کړی دي او شیطان چې دی بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي د خود دی ورس الله رب العزت شیطان چې دی هغه پیدا کړی دا د ور د جړه لمبه نه د د د ډیر چې مطلب بلیږي د داسې شیطان چې دی هغه پیدا کړی دی روایتو کې راځي یو ورځ الله رب العزت چې کله جنت الفردوس پیدا کړي جوړه کړي ملائکه ورته ویلي ولی الله بني آدم ته د دنیا ورکړله دا جنت مشترک الله ورته و فرمایلی ول دا څنګه کېدلی سي دا ملائکه دا ما د کون په ذریعہ پیدا کړی زوم کون س فیکون دا پیدا سوی لکه دا ټول کائنات راواخله الله رب العزت ورته کون سی فیکون هغه سوی هغه پیدا سوی نو د ملائکه ته الله ویل دا څنګه کېدلی سي چې یو شی ما د کون په ذریعہ پیدا کړی دی او بل شی ما په خپل لاس پیدا کړی دی و زه څنګه وکم چې راولار سما دا ما چې په خپل لاس پیدا کړی دی هغه فضیلت کم کما ما چې د کون په ذریعہ پیدا کړی دا هغه فضیلت زیات کم دا نسی کېدلی یعنی ملائکه ته ویل ما ته د کون په ذریعہ پیدا کړی یاست دا بني آدم آدم علی السلام دا ما په خپل لاس پیدا کړی دی نو لہذا دا جنت الفردوس ما دا بني آدم د پاره پیدا کړی دی دا د پرشتو د پاره نه دی پرشته پریشان وسولې یعنی د دې صدا معلومه سو عزیزانو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي تاسو څوک پر مخ باندې وهی ما حتی د الله رسول فرمایي یو خر یې ولید بیا د ماپ دا مخې داغل سوی وو ولعنت دې پر هغه انسان چې دغه د دا بوده چهره یې ورداغلې ده په بدن کې نور ځای نه ولو د الله رسول منع کړی دی یعنی حیوان به پر مخ باندې نه وایي ولې بیا نه وایي د الله رسول فرمایي یعنی دا انسان د آدم علی السلام نه دی د الله رب العزت په خپل لاس باندې پیدا کړی یو قلم یو عرش او یو دا دا دا دا ادم علی السلام دا الله په خپل لاس جوړ کړی نو لہذا الله منع کړی دا الله رسول منع کړی دا خاص پر مخ مې نه وای دا خاص مخ الله د ځان لپاره پیدا کړی وس اې شي دا سنست عاجزانو چې هغه د ما او تا دومره عاجزه کې دومره ذلیله کې لکه ما او تا چې دا خپل سر و الله ته پر سجده کو دا بس انتهایی د د عبدیت انتها ده چې سړی و الله ته پر سجده شي د دې نه په اخو بیا بل عبادت چې دی هغه نشته خو خیر د الله لوی به درته لږ در وښیم عزیزانو عبد الله ابن عباس وایي حدیث شریف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عرش نه دی عرش دا عرش چوړای د الله رسول فرمایي 50 زره کال ده 50 زره کال د دې خالي چوړای ده پیغمبر عبد الله ابن عباس فرمایي وای دغه ومځکه و اسمانونه نه دي نو خو مشته چا در وسه بولا نه دیل دلی چا سوی نه دیل دلی چا چمن نه دیل دلی نو دا د دې وخت به سید الله لوی څنګه بیانې څنګه سړی بیان کی عبد الله ابن عباس فرمایي دا مزکه نه مشرق مغرب شمال جنوب چې لزر کال عمر او ما ته ملاو شمال ته مشرق نو سید دلی ما ته مغرب نو سید دلی دلی به په لګر زورا ګرځو صحیح سره عبد الله ابن عباس فرمایي وای دغه ومځکه و اسمانونه راولار څه دغه مځکه خدا د پیلاو سوې دا و دا بل مځکه دویم مځکه راواخه و څنګ ته پیلاو بیا مطلب سره سلایک دا بل مځکه راواخه بیا و څنګ ته سلایک نو خو مځکه دی واسمانونه دي ها و د اسمانونو مر واخله څنګ پر څنګ لکه مرته کله کله دغه پکور کې زنانه د پارسلانه راخستي یو پارسل خلاص کړی دی بیا بل پارسل خلاص کړي دا سلای کوي بیا غاټ مطلب یو چټای جن جوړ کې خلک ور باندې کښینې دا سی عبد الله ابن عباس فرمایي د امزکه را واخله پر څنګ باندې بل امزکه کښیر دا هغه ور سره سلای ک پر څنګ دا بل امزکه کښیر دا هغه ور سره سلای ک دا د کرسی عرش او کرسی د کرسی و مخته دا اوم ځکه و اسمانونه چې تا و په پیلاو کړل د دې داسې حیثیت پر لوی دشت باندې یو چلی د ګوتې غرا واخله دا کښېږده د دې څه حیثیت دی د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب په مابینځ کې چلی کښېږده د دې څه حیثیت دی او عبد الله ابن عباس فرمای دا وم ځکه و اسمانونه سره سلای کا وی غړوا دا و کرسی ته داسې معلومیږي لکه دا وم ځکه و اسمانو ته د کښنې چلی څنګه معلومیږي اوس د الله لوی ته معلومه وه د الله لوی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای ما ته الله ویل ما ته اجازه راکړه ول په اسمان کې و پرشته ده د هغه پرشته کیسه و خپل امت ته وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای په اسمانو کې داسې پرشته سته دومره لوی ده چې دا د غوږ د نرمي اسې سه ونسه دا نرمي بلل کیږي د دې نرمي اسې سیونه سي تر دې وجه پر د الله رسول فرمای وسو کال لار وسو کال لار د اے دا پرشتہ د غوږ سیونه سي تر دا وجه پر نو زما او ستا خو څلور انچم نه جوړیږي وسو کال لار ده او پیغمبر علی السلام فرمایي د دې ځکه ستر اسمانه 1500 کال لار صحیح سو بیا د دغه ځکه سره بیا تر بل ځکه پرې 200 کال لار بس اوس نو د اندازه ته ولګو دا لار د چا یا د انسان یا د یو آس یا د وش یا د مرغه یا د پرشته ستاسو غواړي هغه هغه سفر ورته متوجه کړ چې ګرڅ یو انسان وسه وکاله روان سفر وکړي مشرق مغرب یاره پنځو سواره به مشرق او مغرب لره ولاړ شي چې په شو سفر وکړي او چې مرغ روان شي هغه به څو سفر وکړي هغه ما وخت خبره ته کړې او دا د مرغانو خبره اکو تر بازان او شوکیان دي چې منه سي کبتر رایلا کړلا تر دې کوټه پرې په 2 منټه کې راورسېدل دا کبوتر نو شاهین د څه وایي باز د څه وایي هغه نور مخلوق بیا خود د فرشته د څه وایي اوس سوه کاله لار ده دغه ملائکه هم په دا نه ده خبره چې الله چیرې دی د په اسمانو کې دا ملائکه په خپل په دا نه ده خبره چې الله چیرې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي الله ته دغه ذکر ډېر خوند ورکوي فرشتو ته ورسول سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده دا فرشتي دا ذکر کوي او دا فرشته په خپل نه د خبره چې الله چې دی په اسمانو کې نو چې دا غوږ سي تر وجه وسو کال لار ده نو خود بدن یې څو دی خود بدن پیغمبر اسلام فرمایي د عرش چې کومې فرشتې دي صحیح سلو د حاملین عرش بلل کیږي دا د دې پر وژو باندې دی د دې پښې لاندې په اوه ممځکه کې دي او سره چیرې دی سره د عرش سره دی او عجب خبره دا د دغه فرشتې و الله ته نسی کتلې چې وګوري دی به وسوځل شي الته داسې د نور علاقه ده جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای زه چې کله الله ته ځان رسوم نو زه خلار سم الله الله الله الله الله انتها ته چې ورسېدم د هغه په اخوا ماته اجازه نسته ولې وای که زه دا یو قدم مو پر مخ سم نو به زه وسوځل سم خود جبرئیل امین علیه السلام چې په اسمانو کې داسې ګرځي راګرځي لکه ما ته چې په دا مسجد کې ګرځو راګرځو ته د الله سبحان الله څون عظیم ذات دغه ذات و ما ته د شپې لاس نه ولې دی مکه و مکه و د ورځ چې کمی ګناي وکه مکه و د الله ست الله رسول فرمای ما ته داس څنګه د الله سره شای د الله سره ما ته داس نه ولې او بیا د ورځ راته نه ولې چې د شپې د کمی دندې وکه استا شراب او زنا او کم کم مکه و د الله سره درته نه ولې دی دا خبره واپس واخله معافي وغواړه زم څوک نه در خبروم تم و چاته وایم دا دغه الله دی الله فرمای الله دا سمندر خو تقریبا یو اویا فیصد اوبه دي عزیزانو نویش فیصد دا خوش کم ځکه ده ما تا چیش لیدلی دی خلکو درو سمندر نه دی لیدلی صحیح سولو الله فرمایي وای دغه سمندر بل فرض دا راواخې سیایي د ټول دنیا چې کله الله دنیا پیدا کړې د کله ختمه بیا راولاړ سه دا درخت دا ځنګلونه دا باغونه دا ټول راواخله کړک کلمان جن جوړ ک مثلا بیا د دنیا ټول انسانان په عربو د دنیا ټول ملائکه غیر متناهی حساب یو الله تر معلوم دا کښینه دا قلم چې دی هغه په دا سمندر کې وای د الله صفاتونه لیکي الله فرمایي وای د دنیا ټول قلمان به وسولیږي دغه سمندر چې کوم سیاهي ده دا به ختم شي بیا الله فرمای او سمندر نور راوړ دا غره کوم سیایي ورته جوړه کا دا سیایي به ختم سي انسانان به ستومان سي دا کل کلمان د ګرد دنیا ځنګلونه دا به کړک دا به وسولېږي د الله صفاتونه ختمېږي نه دا الله وایي زه اوس ما حق نه دی الله فرمایي ست سجده او ما ته ولګي نو چې زه دومره لوی یم چې الته مړی په قبر کې پروت دی هاته ولې سجده کوي ګرسه ته اندازه ولګوه هیڅ یو انسان دا نه برداشت دی چې زما کور والا ده د دې کور والا یو بل خاوند دوم نه برداشت دی یاو نو الله فرمایي زما سره به شریک ولې برداشت دی ولی ما کړی چې ما ستا سره دا وکاو تاسو ما سره دا بیا پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایي ایوا فرشتہ د الله رسول فرمایي چې الله امر ورته وکړي دومره لوی فرشته ده چې الله امر ورته وکړي دا اوم ځکه و اسمانونه یو ګوله جوړول شي اوم ځکه و اسمانونه دا یو ګوله یې دا د خبرې دي عزیزانو زموږ دماغ نشي پسې رسېدلی دا کلکولیټر راواخله ته حساب ووه تر یو حد پورې د حساب درکوي چې ته ووایې هغه صفر راځي کلکولیټر وایي زما په زما حساب دغونه دی زموږ دماغونه صفر دی یو شی نشته په خدای قسم که زموږ دماغونه د پیغمبر علی السلام په لوی پسې رسیدلي الله خو لا ډیر عظیم افګر سره پرېږد چې دا سمندر سیاهي کې خو موږ ته یو قلم دی یو کال نه سره وي شل رجستر نه سره ډکې پنځوس رجستر نو دا سمندر څو دی نو او د الله رسول فرمایي الله زر مخلوق پیدا کړی مشکات شریف حدیث حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روایت زر مخلوق شپږ سو په سمندر کې دي څلور سو پر دمځکه باندې شپږ سو په سمندر کې دی نو چش دی الله په سمندر کې خالد آیو مچي راواخله مچلې راواخله دا په لکو قسمونه دي عشان شپږ سو دا چش دی الله فرمای دغه انسان د ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی زما عبادت د جنات ما د دې لپاره پیدا کړی وستان د ازا ولګ و د الله ولویتا چې دغه کرسی چې کومه ده دا وم ځکه واسمانونه پیلاو کوي غړو لکه دسترخان دا و دا کرسی ته دیش کار کیږي لکه دا وم ځکه و اسمانو ته د کښنې چلی نو خود الله څونه دی خود الله څونه دی دا عرش پر دا وم ځکه اسمانو داسې دی لکه دا مرتي سیوان کله کله راخسته دا انسان څنګه به سیوان کې پټي دا عرش پر دا دنیا باندې داسې وړي او بیا چې انسانان کښین سوای وای خدای دی والله کړه سخلاص کی وای وای چې خدای را ته ویل دی والله کړه سبحان الله دا د الله فضل دی چې وما او تاته دومره اوقات را کړی چې موږ په داخله الله یاد کړو که الله ویلی وای لکه زوی چې د پلار د نامه سره څونه نه مو نږدې عاجد دی پلانۍ دی پلانۍ دی پلانۍ دی او یا موږ ته راولاړ شو د خپل وزیر اعظم سره چې کله پوسټر جوړوو څونه القاب مو سره یې شي دی او مولا شپالي تنوي صاحب فرمایي کچيري الله د خپل نامه سره هم القاب یې شي وای خود دا نامه ته چې د عمران خان نوم دی او د د پارټي والا چې دا پوسټر جوړ کړی څه شي شنه دي ورسره لیکلي دا کونسلر دی چې یار به داغ ماجد دی پلان نه دی پلان نه دی لا نه یو چې کچیر دا رقم القاب د الله د نامه سره راغلی وای ما او تا که عمر اویا کال وای موږ به د القاب ویلی ویلی ویلی لفظ الله ته به نه وی رسېدی مرسوي ول الله رب العزت دومره عظیم احسان دی چې ما او تا ته دغه شی را کړی دی چې یار ته هر وخت الله بغیر دا داسې هم ویلی سي بغیر دا غسل هم ویلی سي الله حق نه دی عزیزانو چې سړی په نیمه شپه راپور چې الله ته وژاړي چې الله ما ته زوی راک پوره وړم د پورو می خلاص ک یا الله اولاد می نه پای دا اولاد سلسله را برابر ک دا نه دا و نو بیا څنګه را ولار سم یو پیر دی فقیر دی غریب دی په قبر کې په خپل پروت دی زه وده ته ولاړم چې یار ا پښتانه کله کله خلک نه وای وای خدای بکې تبکې ازمر دا بده دماغونه خراب دي وای تبکې خدای بکې ته په کې خدای په کې اوس په دا معنا هم د سر نه خلاصي د دې تور څه معنا سو نو لہذا د الله په مخلوق چې هغه فرشتي دي دا انتها موسی عليه السلام د الله څخه پوښتنه وکړه ولې الله پسمانو کې څوک دي ول فرشتي دي ول څومره دي الله ورته و فرمایلی چې څومره د مځکې ذرې دي د مځکه څو ذرې دي خاوره راواخله په دا یو مټ کې په پلکو ذری دی او ذرات دي نو د ګرد مزکی کرا واخله دا څو دي موسی علی السلام ته الله ویل ورزما پرشته د دې تعداد د دنیا ذرات د مزکی نه دي دومره دي او بیا د ملائکه چې دا د لیبر رقم د کمپنۍ لره ورسه څونه انسانان کار کوي دا ملائکه هم د غسی ټول په خپل خپل کار اخته دي د الله رسول فرمایي و چې کله الله دنیا پیدا کړې چې کله الله دا دنیا او اسمان پیدا کړ په اسمانو کې باج د پرشتي دي د هغه ورځ سره ولاړ دي په منځ باندې د هغه ورځ سره ولاړ دي اوس نو په کروڑو کلونه کېږي په کربو کلونه کېږي اخو الله په خبر دا ملائکه د هغه ورځ سره ولاړ دي لکه مرته چې منځ کو بعض ملائکه پر رکوع د هغه ورځ بعض ملائکه پر سجده دي د هغه ورځ او بعض ملائکه پر التحیات نه د هغه ورځ د الله لوی بیانې سبحان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر زپ سي زا زا زا زا یو بزرگ فرمای صفوان سلیم ابن کثیر قول نه علامه سیوطی صاحب رحم الله قول انا کل کړی دی دا ملائکه چې کلم ذکر راسي تر اساته دال وړ نسیت لري چې لا حول ولا قوت الا بالله ویلي لا حول ولا قوت الا بالله دا چې دا ملائکه د مزګ سپورته کیږي دا ویل نه درا ساته ملائکه پورته کېدل دي تر هغه ساته ملائکه پورته کېدل دي سبحان الله سبحان الله څون عظیم ذکر یا دا ذکر دا ډیر ضرور ذکر پرندې چا ټلیفون را کړ ډیر کارونه خراب مارت الله حول ولا قوت الا بالله ولي نور راور شي په پیران ستړي سوي ما په ما بم ستړي د الله رسول فرمای لا حول ولا قوت الا بالله د نن نیوی بیماری دوا ده کم سے کم بیماری ټینشن ختمې دي کم سے کم بیماری ټینشن لا حول ولا قوت الا بالله او که څوک دا غواړي چې زما زوی خدای را سوانه خلي زما موټر خدای را سوانه خلي زما کور الله را سوانه خلي زما کاروبار را سوانه خلي هغه د لا حول ولا قوت الا بالله ډیر وای دی الله نه جنه خلي څنو زورور نسخه ده کله چا زوی کله نه یا او سي ملګری هغه سره میسج موټر شاته راوستي راوستي کښنه د درو کالو زوی واغې په ولو بیا مړو نو اوس ګوره دا نو د دسه بیا پښتنه وکړه استاد زوی ولاړی دا څنګه خبره وه صحیح سره نو اوس چې دغه لا حول ولا قوت الا بالله توای الله استاد زوی بس تاسو نه اخلي دا موټروم نه درس اخلي دا صحت هم نه درس اخلي دا کور هم نه درس اخلي دا ستا چې کوم ژوند برابر دام نه درس بیا روایت کې راځي علامه سیوطی صاحب رحم الله فرمایي د جبرئیل امین علی السلام خپل نوم چې دی هغه عبد الله دی د میکائیل علیه السلام نوم چې دی هغه عبید الله دی د اسرافیل علیه السلام نوم چې دی هغه عبد الرحمن دی علامه سیوطی صاحب رحم الله نقل کړی او بیا جب خبره دا د عزیزانو چې دغه ملائکه دا په دومره تعداد لکه د ذرات راواخلي فرمایي علامه سیوطي صاحب چې د باران ور یا نو څو څاس کې ووري دای هر څاس کې سره یو یو ملائکه ور سره دا څاس کې راخستي الله الله الله الله راورسي بیا چې کله دا پرمځکه ته ارشه کرے دا ملائکه چې داغه ورته ناس دي دا کوم شي چې شین کیږي دا د انګورو هر هر دانه راواخه دي یو ملائکه ناس دا شین کیږي دا غټیږي بیا شلیږي بیا چیري روانیږي ها غځیل ملائکه راوړي چې سړی خلته واچي بیا مطلب و خړل تیر کړه دا ملائکه خلاص دي انګورو دي د دې کیسه بیا بل شي ته دا متوجي یو غپ خو نه ده انګور تاک دی وروره براودیش له ود نه نه نه نه نه پمځک کې چې هر شی راشین کیږي و پرشته چې دا ورته ناشته ده دا تر ځای رسي دا سبزی به څوک خوري دا فروټ به څوک خوري دا پلانې پلانې دا ملائک ورته جوړېدل دا چې د کم ورځ چې دغه تخم شین کېدی ملائک ورته ناشته ده بیا تر هغه سړي د غنمو دانه ورسي چې د کم چا په نصیب الله لیکلی د کم چا په نصیب الله لیکلی ده بیا روایت کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې کله ماخستن سړی پریوزي دوی دغه کرامن کاتبین بلل کیږي از مستي پروژو چې کوم دي یو ملائکه د چاغز ما واستان یې کیږي او بل ملائکه د چاغ چشلتي ګناوي لیکي شیطان هم دغه رقم دی هغه دا ګناه وی چې د هغه زموږ لیکي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د شپې دا ملائکه چې د رسته وژه ده دا نیکی چې لیکي دا د شپې را ولاړ شي شیطان ته وایي دا ستا صحیفه راک په صحیفه کې خو د ګناه وی لیکلي نو دا صحیفه چې جنې واخستله بس را ولاړیږي دغه ګناه لس ګناوي چې دی هغه میټاوي د یوې نیکۍ په بدله کې دا ګناوي میټاوي الته په دا بل عمل نامې ته ګوري ونه کې دا ونه کې کړي دلته لس ګناوي میټاوي تر سهار چې دا د ورځې کمی ګناوي کړ دی یو ګنام پاتې نسی دا د چا د پاره دا د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ماخستم پرې وځي درود دې سوار سبحان الله وای درود دې سوار الحمدلله وای څلور دې سوار الله اکبر وای د شپې د ملائکه را ولاړ سي د د ګناو په میټاویدو اخته سي الته یوای ونی کی چې دا غزیاتې یې د کوم ګناه کړي واغې میټاو کاوه داغه په بدله کې الته نیکی ودی کی دا چې کله مخصن سره پریوي بیا غالبا حدیث شریف دی علامه سیوطی صاحب فرمایي سړی چې مخسم پرې وځي ملائک ورته وایي وې اسړی پر خیر باندې دا خپل ورځ ختمه کا شپه چې داغه شروع پر خیر شیطان بیا ورته ولاړ دی هغه ورته وایي مکه وا مکه وا پلانې کار پلانې کار پلانې پر شر باندې ختمه بده دې ملائک وو د شیطان سره مقابله چې مقابله هله هله هله یو سړی مخستم پرې وځي هغه پر سنت طریقه پرې وتی درود یې سوار سبحان الله الحمدلله الله اکبر یې وویل او بیا تسبیح ورسره په هغه کې پس پرې وتی د الله رسول فرمایي دغه فرشته در سهار د د وسر ته ولاړی د د حفاظت کوي شیطان جنې ولاړ سي او چې کله بیا یو سړی چې مخستم پرې وځي شیطان دا ورته وایي چې ته دا خپل ورځ په ګناه ختمه که او دا شپه چې ته شروع کړې په ګناه یې شروع کړه نو دی راولاړ سي د فیسبوک ګوري دی مطلب موبایل مخ ته نیولې هل دا دنیا خبر دا تصویرونه دا زنانی دا غلط ډرامې دا فلمان دا غلط غلط تصویرونه هل هل هل هل بس ملائکه جن ولاړ سي دا شیطان در سره د دملګری کپدا غټیم کې دلاره مرګ را لې دا مرګ د چیش بوله و د ملائکه ورته وایي وای ته دا خپل شپه د خیر سره شروع کړه د نیکی سره شروع کړه ورځ پر خیر ختمه کړه شیطان ورته یا و داغه خبره ده د ملائکه په قول کې کړه شیطان په قول کې او موږ د خپل شپه د چی سره شروع کوو څونه د د فیسبوک څونه لوی څونه لوی نحوست دی دا د هغه چا څښتنه وکړي چې نه لري د سترګو د څال دی د دماغ د څال دا ولته یو چا یو شعر واستو هغه معلم ورته دغه وګوره نو هغه پر تبلیغیانو غایدل دومره بد ویلی وو یارا پای نو چې دومره تر يهودي به تر کړیو تر يهودي به تر کړیو تر نصارا به تر کړیو ول اجتماع لرتل دا د کفر اجتماع ده د درایمن اجتماع دا ملا دی او د ځان سره اغا لیکي او اغا دیم نه او د الله رسول فرمایي چې څوک نسب بدل کې فقط کفر کفر یو کې فقط اشرک شرک یو کې دا توري ته پام نسته ودا شي ته پام نسته پر ټول ژوند ارچا بیان ما و ګر سره ما د دې د پاره ما چې د ګر سره وای څه ضرورت دی ولې د خپل دماغ په خوري دون عالمی کار د دعوت دون عالمی کار دی مشرق مغرب ته لا اله الا الله ورسول دا وی دا د بغیرت خلق جماعت دی دا وکافرانو ته دواوی کوي پیغمبر سم تور چلول پیغمبر علی صلوات و سلام د خلق سرونه پرې کول حساب ولګو په خپل ژوند کې څو سرونه پرې کړی علامه شمس رق افغاني صاحب څو کسان شوولي او ته څنګه وای دا بغیرت جماعت دی دا خو د دیوبند دا خو د دیوبند شاپ دی جمعات دی د مولانا الیاس ته څنګه د ځان سره بیا دیوبند تورې هم لیکې دا په کوم کتاب کې راغلی خو دا واوري د ارچا خبره اوري ما دا چې بم گمراهان کې والله لکه دې چې گمراه دي تابم دغه گمراه کې صحیح سلو بیا حدیث کې راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام لره اسرائیل علی السلام راغله چې راغله مستدرک حکیم حدیث ورته ویل په خوا دغه اسرائیل علی السلام چې دا پستور ګمان مې دی چې چا روح به قبض کوي پستور ګمان مې دی ان موسی علی السلام له چراله ورزستا روح قبض کوم موسی علی السلام ډیر جلالی ولو پر مخ یو وای چې وی وای سترګې هم سره وواته لپخت الله لره ولاړ اسرائیل علی السلام چې یا الله تاخذ ما سره داسي موسی علی السلام استا نازنین نبی ما سره دا چم ولولي الله خو خبر دی ویلې ولدا دا مسله او زه د مرګ د پاره ورلم ولورس موسی علی السلام ته وایا ورته کدی ژوند په کار دی ورسه د غوی پر ملا لاس کړي چې څو بیرتان صدر لاس لاندې سو پر حال بیرته ک کال غواړي کسل غواړي ارڅو اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام بیرته ولراله چې ولراله بیا ټول چې الله دا وایي ولنه چې دا زه عمر دروښه یم چې پر هر بیرته کال سي یا سل کال بیا اخر بیا چې کیږي ول اخر مرګ دی ول چې اخر مرګ دی پروا نه لري زه تیار یم زما روح چې دی هغه قبض کړ زه تیار یم دې خبره او عجب بل درته کوم علامه به حقي عجب خبر را نکړ کړي دا زما استاد ملایکی نه دا دا دې ته کرامن کاتبین وایي چې کرامن کاتبین د الله رسول فرمایي د سهار پر مانځ کې دا کرامن کاتبین څلور ملایکی دا سره جمع کیږي شپې والا چې دی هغه اسمان ته ځي او د ورځې والا چې دی هغه راځي به ډیپټي سمبالي لکه چې کې دار راوخ الله پښتنه جنې وکي وای زما بنده په کوم حال کې وو الله په خبر دی په خبرو وای یا الله هغه د سهار په منځ ولاړ صحیح بیا ما ذکر چې ملائکه ځي اسمان ته الله پښتنه جنې په کوم حال کې وو ولی الله پر منځ ولاړ سار چای ملائکه را لې هم دی پر منځو ما ذکر چای ملائکه تللې هم دی پر منځو نو چې د چا په باره کې ته وایې چې څنګه وو پلانای هغه هغه بدو ماجګر څنګه وو هغه په کاروبار اخته وو نو ستا څه فکر دی الله به دې سړي په باره کې څه ووایي دغه دوی ملایکې چې کله سړی مړ شي نو بیا دا دوی ملایکې الله ته وایي چې الله زموږ ډیپټي اوس موږ څه شي وکړو دا کار خو دې سره ورسېدی موږ اسمانو لره درسو موږ د لې پر مځکه باندې یو شی وکړو کار په لاس راک الله ورته وایي وای ورسې د دې سړي قبر لره چې ور لاس د سړي پر قبر باندې کښېني او قبر ته کښېني ذکر کوي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله نو بیا ول بس دغه شان په دې مړي پسې بخشي دا څوک دا هغه سړی چې ژوند یې د الله په لار کې تیر کړی دا دا انعام د هغه چا د پاره دی چې د خپل ژوند پنځه وخت لمونځ په جمعات د قران تلاوت څنګه څه چې ارڅو په وسو او پر هر ګناه استغفار ویل دا اعزاز دی اعزاز نو ستاسو فکر دې زما او ستاسو پر قبر باندې هغه ملایکه ناشتي ذکر وکړي کبه چې په بل کار وسی دا خو ما او تاسو مر معلومیږي زما او ستاسو ژوند خو د قران او د حدیث خلاف دی علما او تشکنځا کول دعوت والا تشکنځا کول مجاهدینو تشکنځا کول اوس بدای و خبره بلم سره واورو عزیزان په دې وطن کې په هندستان کې یو سړی د نبوت داوا وکړله غلام قادیانی سیس دا عمر ته ټول په خبره چې سړی د نبوت داوا کولای سي نو د مصنوعي مجاهد داوا نشي کولای چې د بل چا پیروکار یې په مزدوري یې په کرایه ځان ته بیا د مجاهد لقب ورکړي نو چې نبی پیدا کېدلی سي دوه نمبر مجاهد هم پیدا کېدلی سي صحیح سره خبره زده کړئ ګپ نه ده دا جهاد به نه بدنامه کوو دعوت په هم نه بدنامه کوو چې سړی دی ورور ژر یې غټه کړې ده ورور برېتونه یې کښنې کړې دي او د جهان دوه نمبري چې دغه بیا دی کوي بیا د سیروزی ټیم راشي د چلی ټیم راشي هغه کوم دی نه نه نه نه نه ته منافق یې دا بل چې ځان ته مجاهد وای دا منافق دی زه سولو غپ نه دا تا د دعوت په لاین کې جهان ته دوه کور کړی دا د د جهاد په لاین کې جهان ته دوه کور کړی دا د انسان در دعوت په مرګ ډیر خوشاله چې وجنه چې وجنه نو لہذا خبره دا دا چې کله یو سړی مړ سو دا دوی پرشته و الله توای الله مستلار راوشه مړ چی شو کو که ش سړی پر قبر در قیامت پر ناشتي و قبر ته بیا چیش کی ذکر و اسکار کوي یا الله دا سړی و بخش الحمدلله الله اکبر اشه چې ما واست پر قبر دا دوی ملائکه شي دا به څونه غټ خوش قسمتي صحیح نو که یو سړی پر شراب مرسه زهريله شراب یې خوړل دي مړ سو یو سړی چې دی هغه د زنا په حال کې د ماکه او بل او بل او بل بل شي وسلو پکې مړ شو هغه څه چم پکوي په دې کې څه فکر الله رسول فرمایي چې کله یو سړی شراب څښي کله یو سړی بدکاری کوي دا ایمان جنې پورته چې داسې لکه سایوان د ده سره ایمان نه ور سره که په دا حال کې ایمان مرګ راغلی دا بغیر د ایمان نه ولاړ دا په خو نه ده یاره امر چې دونه د زناو لارې اسانه کړې دي څونه الله رسول فرمای لعنت پر هغه ځواني چې د واده وس لري او د واده نه کوي ارشه چې چې ځوان وس د واده لري د نه کوي پر هغه لعنت نو کوي او شزه په کور کې ناس ته ودا وای زه واده نه کوم ټیک د بیماری ده یو عذر لري هغه ځان ته خبره ده چې د غید ځوانان شته چې په کورو کې پر هغه څو لعنتونه وایي او څو نه ډیر داسې خلک سته چې په کور کې خور ولور کښنولې ده دیر سو څلوېښت پنځوس کاله ته ورسېده دی نور کوي د نفس نه برداشت دی نو تا چې د بل لور غوښته د څنګه د نفس برداشت کړي پیغمبر څنګه خپل لور وعلی تور کوله ولته ډیر غیرت منی ځکه بیا د زنا اولاد چې هغه خلاصي ملګری ما ته وسویل او مولوی صاحب مش په علاقې کې خلک زنان نور کوي چې نور کوي بشج غرز نن آی کور غرزیدلې نن آی کور غرزیدلې نن آی کور غرزیدلې و دې خبره ته انتظار نه ولې واده نور کوي الله او رسول امر ولې نه کوي دا زموږ چې نن دا د میډیا تر ټولو لویه منصوبه د زنا ده او د ښځو د ازادۍ تر ټولو لویه منصوبه بل شي نسته ما وستا غم نه دی اخیسته په پنځر په تاسو پیکیج درکې در در بل سبا خبرې کوا زه یې دلته یو ګولې درته 269 فیصد ګران کړل یو ګولې ناموتي خبرې نه دي خور لور دا د بل د کور ټیک د سیدا مرکه ته انتظار شکور ته انتظار او کتا الله دک شه نه ولې وا پر تام لعنت دی چې کوم خور په کور کې ناس پر غیم لعنت دی بیا به ځکه بیا به دې شي ته مجبور کېږي بیا پسې ګرځي ته پنچای راخستې زی وژنه ولې وژنه خو ځان مړ ک یار د ګرومه بخلاص یې دا زموږ په معاشره کې دا خبرې نه چې ستا بیا ولې ولې دا دا به کله موږ سره کوو او کله به پر دې غور کوو کوم شزه چې په کور کې ناشته ده بغیر د عذر پر هغه د الله او د الله د رسول لعنت دی او چې کوم ځوان دی د واده وس لري بیا دی واده نه کوي پر دې الله د الله رسول لعنت وایي اوس څه چم پکو صحیح بیا روایت کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا اسمان نه دی په اسمان کې یو لويش د قدر ځای هم خالی نشته چې الته د ملائکه یا پر رکوع یا پر سجده یا پر قیام یا ولاړ نه یو داسې دغه دا د اسمان داسې چې دا دا دا ژغه دی لکه چې پر تخت وخیږي د تختې خپل ژغ نه د اسمان دا رقم دونه ملائک ور باندې راشتي وزن دی دول او بیا روایت کې راځي عزیزان یو ورځ پیغمبر علی صلوات و سلام و جبرئیل امین علی السلام ته ویل ولدا میکائیل علی السلام قصر نه خان دی نه می جلس کې دا څنګه دا ویل ولیا رسول الله چې کله الله جهنم پیدا کړی دا غوړیت سره میکائیل علی السلام نه دی خندلی نو ولنو بیریږي چې خدای دې نه جهنم لره واسطه دا ملائک او ملائک دا جهنم الله د ملائکو د پاره نه دی پیدا کړی دا د جناتو د پاره دا د انسانانو د پاره دا د شیطانانو د پاره دی بعد دې درو مخلوق ملائک د پاره نه دی اوس د خان دی نه وی الله بیریز یو ورځ دا دی پیغمبر علی صلوات والسلام سره جبرئیل امین علی السلام ناست چې ناست خپل مجلس دی غف شروع ده یو واره یو ملائکه را ملائکه را د پیغمبر سم سره څه مجلس وکړي څه خبرې وکړي دغه جبرئیل امین علی السلام دومره سره راچنی سو چې لکه هغه کله کله پلار پر زوی باندې ورسي یا دا غره کم استاد پر شاګرد یا پیر پر مورید باندې نه بس هغه چې ډیر اخلاق او ادب والا ډیر هي ملائکه چې بیرته ولاړه نبی حسن د جبرئیل امین علیه السلام فتنه کو جبرئیل خیر څه په سات روز دا ولې دا چموس آی ولې ولیا رسول الله چې کله الله رب العزت د امزکه پیدا کړی ده دا ملائکه د اسمان سره د امزکه تر وسه نه وراغلي مال نو بیا ول ما چې سره د قیامت آله راوړي چې قیامت کیږي په دې و بیره دم سره خدای آی د سمې کسي دا د جبرئیل امین علی صلوات و سلام حال دی د نبی علی السلام و څنګ ته ناس د نبی علی السلام و څنګ ته ناس او بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې یو شایسته ځوان لمنځ پر مانځه ولاړ او الله ته په خاور کې پر سجده یې الله رب العزت پرشتي راوغاړي پرشتو ته پرشتو پر مخ فخر کوي دا ځوان خيوار وګوره څونه شایسته ځواني ما ور کړې ده او ما ته څنګه پر سجده پروت دی الله ته خوان الله خیال پکې د پښتو تورې درته وای الله خیال پکې خیال او ما او تا چې بیا وس سجده لګوي واره پښتان په یو خوا کې بیا په بل خوا کې دا ټول عرضي خبرې دي ټول عرضي دا د صدقې د پاره دي ته د خپل تندې والله ته په خاور کې پر عرش باندې هغه الله چې ما دروښ کرسي څو ولا خو دې الله څو دي هغه ملائک ته وای ته خو واره ټول ګوري ځوان څنګه وای ما ته پر سجده سیس هغه سپینځری بیا سجده په دې ورځ کې ملایه خوږیږي څه دی ملاس مې نه دې دا خیال چې والله ته پر سوچ نه نه نه نه دا هم ټکی دا هم ټکی دواړه په ټکی باندې اخته ځوان په سجده شرمېږي ځوان څو هغه الله الله اکبر څومره عظیم الله دی څومره عظیم الله دی او دغه الله رب العزت وایي وای چې کله بنده ګناه وکړي بیا د توبه وباسي دا کوم ملائکه چې ما اوستا ګناه لیکلې دا و الله رب العزت دا غي ملائکه سره ګناه یې رکی نو قیامت پر سره ملائکه گواہی ورکي یاو نو دلته سړی توبه و ایستله الله رب العزت د ملائکه سره ګناه یې رکی چې کوم رجستر ور سره دی په رجستر کې د ګناه لیکلې د ملائکه هغه جن میټاو کی چې پر کوم ځکه ګناه کړې ده دا غم ځکه سم الله دا ګناه یې رکه د قیامت پر ورځ نه ملائکه نه صحیفه رجستر نه دا ځکه پر دا بنده باندې چیش کوي گواہی ورکړي بالکل دا سړی په حق په سچ توبه وباس او توبه ګران کار دی هیڅ ګران کار نه دی هیڅ ګران کار نه ایو سړی ول مولوی صاحب توبه باسم چیش وکم او داس وکم غسل وکم څو رکعات نه پل ما او نه او داس غواړي نه غسل غواړي او شي نه ونه ماجت غواړي پزړه کې پښیمانه سي پزړه کې پښیمانه سي چې الله دا ما غلط کار وکړ پیغمبر سم فرمایي چې الله رب العزت په یو سړی خبر دی چې د ګناه وکړ دی بیا توبه باسي د توبې مخکې له الله د ګناه ور میټاو کی وای ولې دا اسم توبه چې دا غباس اوس نو زما استاد لپاره کول څنګه خبره ده ما او تاجی اوس دا دومره لوی تکبر ما او استاد په رګ رګ چې دی هغه نه وتلې په رګ رګ مې لوی او تکبر نه وتلې او دلته الله څونه عظیم مخلوق پیدا کړی پیغمبر علی السلام فرمایي دا روحونه خو اسرائیل علی السلام قبضه کیا چې دا ټول د قیامت وخت کې دنیا ختم شي انسانان مړ شي او دا ملائکه به هم ټول مړ شي جنات دا دا دا شیطانان دا به ټول مړ شي یو الله یو اسرائیل علی السلام سره پاتې شي نو به الله رب العزت د اسرائیل علی السلام روح چې دی هغه قبض کی پیغمبر اسلام فرمایي دا اسرائیل علی السلام به دوبره چغه وکي دومره چیغه به وکې که دا انسانان ژوندي و د دې انسانانو زړونه به پټاو سوي وای اوس خدای په خپله په دا نه دی خبر چې مرګ څو زور غواړي چې خود پر ده برابره سوله خبره د الله رسول فرمایي دومره چیغه چې دا هغه به وکړي نو لهذا د الله رسول فرمایي چې کله ګناه در څه وسو فورا توبه وباسه پښیمانه سه دا ستا ملائکه به د قیامت پر ورځ پر تا ګواهي نه درکوي ستا ملائکه او چې کله بیا تا لمنځ کې په داسې انداز یې وکړ چې الله پر عرش وتا ته ګوري د عرش سره چېرته وګوره څونه خوندوره سجده ده څنګه په خوند و ماته پر سجده ده او زبت سبحان زه د خپل ځان څنګه یاد کوم زه تا څنګه یاد کوم چې زبت څه ته بت څه خداغه الله رب العزت و ما ته خوشاله کیږي داغه الله و څونه غټ الله دی الله رسول فرمایي ته چې دا منځل را روان یې پلار چې کور ته د سفر را روان یې زوی څنګه په خوشاله یا و چې نه زوی یا دا مرته ولي چې ما شان در اخیستی خپل کور والا څون ورته خوشاله بابا وو ادې څون ورته خوشاله الله فرمایي ته چې منځل روان یې زه وتا ته د خوشاله الله او ما او تا ته خوشاله دي سبحان الله الله اکبر نو څنګه بکوو سبحان الله سبحان ربي وبحمده دا الله رسول ما وخت درته ویله چې دغه وظیفه ملائکه تور کړي سبحان ربي وبحمده دا وایس سونه ویلې سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده بس له دې څخه اندازه ولګوه عزیزان الله رب العزت دا خپل لوی زموږ په زړه کې راواچي د ټول کائنات لوی دی الله زموږ دماغو وبس د خپل وحدانیت د خپل لوی د خپل عظمت دا دی الله زموږ زړه ته راواچي زموږ د زړه څخه دی الله د ګرد کائنات د مخلوق لوی وبس د خالق لوی دی الله موږ تر نصیب د خالق لوی زما استاد زړه لراله بیا خبره خلاصه ده نو الله رب العزت موږ داسې جوړ کی چې سبا نه یو زما استاد ملائکه پر قبر ناسي سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای په ما او تا پسې بخشي الله دې داسې نه جوړي د الله رسول فرمای چې کله یو سړی لمنځ کوي یو ملائکه رسته طرف ته ولاړي یو چپه طرف ته ولاړي کده شل منځ وکي دا ملائکه د المنز راواخه د اسمانو ته وړي کې چپل منځ وکي ژر ژر سجده وکړله نو دا ملائکه راواخه دغه لمنځ په یو تور کپړه کې وپی چې دا سړی پر دا مخ وولې خدای دې دغه ذلیل کړه د لمنځ دې ذلیل کړه خدای دې دغه در په در کړه کړه د لمنځ وسما او تاسو چم کوی ځان بس معافي بغواړو د شپې هم د ورځې هم شپه چې ما ورته اسټارټوو د نیکۍ څه به اسټارټوو ملایکه مې ملګرې ده که مې د ګناه څه اسټارټ که شیطان مې در سار ملګری دی او شیطان زما او ستا پوخ دښمن دی الله رب العزت موږ ته هدایت وکړي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله منور محترم خوندور طریقې را نصیب کړي الله دې مې شپه په کلمه کې چې دا ما او تا مرو هغه دې الله په کلمه کې الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې مر پر حال دا تور نصیب کې چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول